بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله مخکی صيغه د سبح وا نو سو یسبح یعنی په زمانه ماضی په زمانه حال او استقبال ټول کې الله ټول زمانو کې الله تعالی اسمان او د زمکه مخلوق تسبیحات وای یسبح لله پاکی بیانې خاص الله لپاره ما هغه سيزونه په سماوات چې پاسمانونو کې وما فی الارض هغه چې پزمکو کې الملک القدوس دا الله رب العزت مالک دی القدوس پاک دی العزیز الحکیم غالب دی حکمت والا دی هو الذی الله ذات بعث فی الامیین رسولا وان کان وگر کو دی من قبل د دې پیغمبر دراله ګلو مخکې لفی دلال مبین خامخا په گمراه اخکار کې واخرین منهم او نور د دینا لما یلحق بهم چې تر سلا پیوسی ملي دوی دا وی سره تر قیامت مومنان او امین را روان دي او چاله چې د قران دعوت رسی نو دا داسې وی لکه پیغمبر چې ورله بیان کو وهو العزیز الحکیم دا الله غالب او حکمت علی ذالک فضل الله دا دا الله مهربانی دا یوتی من یشاء ورکی چاله چې خوشی والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربانی لوی صلی الله علیه کتاب نه راولې غلو او دا فضل ګره خاص خاص خلق لور کوم او کچاله د کتاب علم ملاو شو د په عمل نو کو مثال به څنګه مثل الذين الله مثال لا کسانو حمل التوراۃ چې غي باندې ذمہواری خود لشي و د تورات شریف چې دا بس دکو یا عمل به کوي دا به عوام لرسوي ثم لم يحملوها او بیا دای دا کتاب پورته کړو نو عمل په نو کړو خلق له نو خوله الله وی ددا فی عالمانو مثال کمثل الحمار فمثل خرغه یحمل اسفارا چې پورته کړی غټ غټ کتابونه درام درام کتابونه اسفار د صفر جمع او علامه سایه وهو الكتاب الكبير لوی کتاب ته صفر صفر یحمل اسفارا الله ای ددا سی بی عمل عالم مثال چیل نکړه لیکن دا مطابق عمل نکړي دا پشان د خرد یحمل اسماء اسفارا چې پورته کړی دران دران کتابونه الله دې موږ تاسو ته علم نافع را نصیب کړي او دا علم نه دی الله ساتي چې علم نافع نه بیس مثل القوم اللذین بدو ناکار دے مثال دا قوما کسانو کذبو بی آیات اللہ چی غیر دروغ نسبت کرد آیاتن اللہ تا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمان تا قل وایا ایوہ الذین حادو اے ہا کسانو چی تاسو یہودیانی ان زعمتم کچرستاسو دا خیال او ګمانی انکم اولیاء لله تعدو اے ها کسانو چې تاسو يهوديان یې ان زعمتم کچر تاسو دا خیال او ګمانی انکم اولیاء لله چې یقینا تاسو دوستان یې د الله لپاره من دون الناس علاوه د صحابه کرامو د مؤمنانو نام وراوی چې مباهله وکړه کنه فتمنوا الموت نو تمناو کوي د مرګ په باطل پر ځواني ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی ولا تمنونه ابدا چرم تمنا او دای تمنا نه کوي د دې مرګ ابدا همیشه همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه اعمال چلوان دي لګري لاسونه دي والله علیم بالظالمین الله په هده په ظالمانو باندې نو خبردار وکي تاسو بما کنتم تعملون پاس باندې چې تاسو عمل کولو یا ایها الذین آمنو ایمان والو اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وکړو شي د پاره د مانځو من یوم الجمعه پرز د جمعې مبارک باندې اذان شو د جمعې پرز نو سو کوي فسعوا الى ذکر الله را کوشش کوي منډه وهي د الله د ذکر طرف ته راشي چې خطبه او تقریر واوري فسعوا نو کوشش کوي الى ذکر الله د الله د یادونو لپاره وذر البيع او پریزه لین دین او تجارت چې ځان شو دکان بندوا او راځه ذالکم خیر لکم دا دا ډیر غره د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو په هیوی فیدا قضیت الصلاۃ کله چې پوره کړو شي موږ د جمعې موږ دیو کو فن تشرو فی الارض نخوار وار شي پزم کوي وابتغوا من فضل الله ولا توي د فضل الله نه ناوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت شوی